انسان دې تاسو په شان ته یرید وایا تفضل علیکم اراده لري چې مشروطیو کې پتا زبانی بهتري حاصله کې پتا زبانی ځان خوګه اوګانی پتا سو ولو شاء الله که خدای خو خو لان ظلم ملائکه در ملائک برالی ګلې ما سمعنا بهذا فی ابائنا الاولین من نه دی اوریدلی دا خبرې زمونږ په خالي پلارانو کې ان هو الا رجل دا نه دی مګر یو سړی دی به جننه په دې باندې لونتوب دی یا په دې باندې پیریان دی فتربصوا به انتظار وکړئ تاسو په دې باندې حتا هین تر یو وخت پوري خدای به مړ کی وای بیغمه بشو کی یو وخت پوري انتظار وکړئ مړ بشي وای مړ بشي حتا هین چې مخکې تیر شوی پاغه باندې فیصله د عذاب لکه زوی دغه کنان شو ولا تخاطبنی ما سره خبرې مکوا فی الذین فبارا د ظالمانو کې ولی انهم مغرقون زګر دیو غر کړی شوی تبا کړی شوی دی نو ظالمانو په بارا کې به ما سره خبرې نه کوي تا یو ځل چې موږ خیری وکړي اما قبول کړ نو چې ته دوباره بیا ونه چې خدای پاک ته اخلاص کی ما فیصله وکړه چې دا ځله غرقېږي به تبا کېږي باندې انهم قرآن نوار څوک چې دي ذفی الذین ظلمو فی الذین ظلمو ټول پکې راغله هغه بډې هم پکې راغله اخل وای کنه بډې چې کوم نه سره پاتې شوی وای مانګي کې کوم نه بچ شوی وای نه نه نه نه نه په منګوټو کې بچیدلو لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم دا خپل زوی بچ نشو نو بنګوټې کې بوبړې څنګه بچ شي هاجی د مال په سیمه بوډا کوي جوړ او کنه چې مسلمانان هو ټول په دې کشته کې وختل وتا فایزا ستوي تا کړ چې برابر شان ته و ما کتا سره څو ملګری یا لال فل کې په کشته باندې او دا درا بوای الحمدلله الذي نجانا من القوم الظالمين حمد سنا خاص الله لره هغه ذات چې موږ اخلاص کړو دې ظالمانو نه خدای شکر دې چې ظالمانو نه اخلاص کړو نو دا جواب وې سړی کله ظالم نه چې کله چې نو اخلاص شي یا ظالم چې کله مرشي وقل وایتا سربی وایت نوح سم ته ویلو ای ربا انزل لي من سلام مبارکان کوز میکا د دې کشته نه دنیا ته مخ د دې زمکه ته منزلن مبارکان د شي کوزول زیتا چې هغه برکتی زیوی وانت خیر المنزلین ته بهترین کو ځون کی نو دا یا کشته ته چې سور شي کشته باندې چوخې جنو ته دا دعا کوا انجن یا الله په کما څه کا دې کشته کې ورکوز کا یعنی کې مینا وا په بهترین طریقې سره او یاد کشته نه چې را کوزي کېم دا دعا وایا ربي انزل منزلن مبارکن بسم الله مجریها و مرساها ان ربي لغفور رحیم را کوزیده را کوزیده نو څه شپږ میاشتې پر ګرځیده او ګرځیده بیا را کوشو ربي انزلني من سلام مبارک انو انت خير المنزلين ان في ذلك اقنام فدي کې آتونه دي و ان كنا لمبتلين اقنام موږ یو امتحان کوون کې په خلکو باندې بیا می ولې کې داغه نرستو کارن پیدا می کې داغه نرستو کارن نه اخرین بل پیړی فارسناو می لګه په دې کې پیغمبر زوی د جنس نه په دې مدا باندې په دې خبره باندې چې بندگی وکړي دی او الله نشته تاسو بل مددگار غي د الله نه ولې نه ریږي وقال الملأ وبویل هغه مشران من قوم راغی د قوم نه هر پیغمبر بچراغه دغه شان د زګر نوم نه دی هستی دلته الله جنا کسان چې کافرانی وکړ زو بل قائل اخر جو درو نسبت کړي د الله پاک د ملاقات نه واطرف نه ما او تمالداری ور کړو په ژوند دنیا کې ما هزا دانه دی الله بشر مثلو مگر انسان تاسو په شان ته یا کول خوري می ما دا خبر نه چې تاسو ګل تاسو خورا کوي دا غینا و یشربو می ما تشربون او بس کیاغه نه چې تاسو سکل کوي ولا ان تاتم بشر مثلکم که تاسو منلو که دیو انسان خبره مثل مون تاسو په شان ته انکم اذن لخاسرون تاسو به دی وکی توانیان یې ډوډۍ خوري وری او دا وبس کی او ته چې راغه سړی تابعداري او چې ډوډۍ او وبس کی دا خو بیا توانی بشي آیا ایدو کومه یری تاسو لري یا وعده کې تاسو سره انکم تاسو ځامي تم کړ چمړ شي وکوندم ترابن خوري شي وای ځامن اډو کې شي نو انکم مخرجون تاسو به استل کیږئ د قبر نه هیهات هیهات کلمات ردون ډیر لري دی لري دی هغه شی چې تاسو وعده کیدل شي تاسو چې کوم وعده کی کنه دا ډیر لري دی عقل نه لري دی عقل نه زمونږ عقل دا نه مني وای زمونږ عقل نه مني ستا عقل بیا مني یا با نه مني دا عقل سلیم نه کنه که عقل سلیمی نو احکام شریعه ته آماده ای خو عقل غیر سلیمی او عقل باندې چې نو خواهشات غالب شوی وي او او هم غالب شوی وي نو ځکه دا وي ان هی الا حیاتنا نه دا مغه ژوند زمونږ د دنیا دی نموت و نحیا په دې کې بمروم په دې کې ژوند کېدو کېدو هم وما نحن بمبروسین پس د مرګ ژوندون وې نشتا وما نحن نه موږ بمبروسین پورته کړې شوې پس د مرګ الیاذ بالله اسونه جو لرا یو چغه بل حق په حق سره و می ګرځو جو لرا خاشاک فبردن هلاکت دي ظالمانو لپاره تور مېدا غیا وی کنه د څوی غوسه ان وی پوی نش خاشاک آیا دانګي زګ د دریاب د سیمو ګرځاو فبودن لقوم الظالمین هلاکت دی قوم ظالمانو لپاره بیا نو لګي داغه نرست قرون نه اخر نور پیړې ما تسبق من امتنا جلها ورپسې می که باز بازو وجعلناهم احادیثا او می ګرځول دی خلق لرا احادیث اے اسی قصی افسانی افسانه خو نه دی خو حقیقت لري خو مطلب دا چې خلک چې کله بیان نه کوي پلاني پلاني د څه غرق شوی دی پلاني د څه غرق شوی دی او مجلس ګرمي چې جوړي خلک د دې نوم هغه دغه قول سره څه کوي غب شپ جوړي خلکو د پاره غب شپ جوړ احادیث هلاکت دی دا قوم د پاجي دی ایمان نه وروړي خدای عبرت مسلمان خو ځاخلي عبرت داخلي او کافرا شي کب شپ جوړي فبودن هلاکت دی قوم د پاجي ایمان نه وروړي سمار سلام بیا ما ولي کوم صلی الله علیه دا غیر او هارون علیه السلام بیا آیات نازمه په دلایل سره او سلطان مبین دلیل کارا سره چاته مولګه الا فرعون عمله فکذبوهما او قبطیان ولګیدل فرعونیان ولګیدل تکذیب وکړي دا دواړو او درو وګڼل دا دواړه فکانو من المهلکین فشو د هلاک کړي شو نه مطلب دا هلاک شو تباش ولقد اتینا موسی الكتاب یقینا ما ورکړ موسی علیہ السلام د کتاب له الله میاه ته دې په داخل لار بیا مومي وجعلنا ابن مریم و امه آیا ما ګرځولیو ابن مریم به مریم او ما دغه مور څه ګرځولیو آیتن زما د قدرتونو دلایل نخ نشانه د قدرتونو و اوینا ما مولا زی ور کړو الی ربوتین هغه چت زیتا ربوا کی زی ور کړو مونږه څه شي کی ربوا کی او چت زی کی ذات قرار و معینا هغه خاوند د پات کیدل او چت زی او د شنه چې سړی رغړی بلکې څه لري پوی نشي فرض کفایي نو درس لپاره څنګه دی جنازه چې فرض کفایي دی نو هغه تلل ناروا دی نو درس لپاره څنګه لاړ قلاري ذکر اذکار کو خدای نه خیر غواړه زما سیبا او که اعتکاف دې کوو درس لپاره ناراضي او که نه دې کوو ناراضي باندې ها زمونږ مړي بچو شمولې شه دي خلکو یو ځل موږ ډیره نه وکړل ان د غیر اپ څخه کړل یو لا کار دا دا د سو دا دي دي دا ټول لا څه وو دا و دي او دا دا وکیل خبره دا دا کوند خیبر کوند دې سره مولا په دې ګناه کړه کنه دا مصر د مړي د بس الله وای ما چې څه غټه خبره وکړي کنه دا د مولا دې دی ته وکی راوښو ربوا او چت او لور زی ته وای ها خبره د اعتکاف او چون کې دا مقصودی خبره ده چې نن مقاله او ما هستان چې کوم جنو چې نن وځي نو بس صلات پوه نه شي عاشی جمعه ته خراج شماخام او خپل کوټګې ته سار منځنه رسو بنوځي الته دنه جمعه کې وځي کنه ها پردا نو پیغمبر صاحب ما خام نه راته کوتا د جمعه تا او سار مز به وک بیا به د متکف ته ورننه وته متکف د غل خاص دی یا جمعه په ګډ کې چې کوم نه غشي الته بنو وځي کې اذکار وکړي بار ته وتل نشته سره او دسمات نه علاوه او دس به ماته که چې ترجمه کې دنه درس کېده او غوګو تکیه دا دنه جماعت کې لکه دلته اوس یو سړی متکیف یو غوګ دی نو یې خوده شي او کچه تباری دی نه هغه دغه ته جنو دانشتا نه څه حکم دی کور کې کور کې دی کینی ک خاون نظام خلاصول غواړي دا یو باندې د خزو چې کوم اعتکاف سره ها خزه وی اعتکاف چې ناسه ما دا باندې په دې روزه کې خزه چې کوم خواندانو نه دغې کنه او ځان خلاصې صرف ځان خلاصولو د پاره کې دې کور کې ځان زهي کنه هغه دیال تکینی وکړه راوښ زه به ته وایم خیر نو دا یو مسله ده لا اعتکاف الا فی المسجد دا مشوره ونی دغه دا مسله ده اعتکاف نشتا مشوره د جمعه نه او جمعه ته لا اعتکاف الا فی مسجد جامعی د اعتکاف باندې کینی مگر پڅ کی جامع مسجد کی په هغه جمعه کې بکینی چالت تی جمعه مز کیږي هغه جمعه کې بکینی چاغه یا پنځه وخته مز با جماعت کی یا هغه مسجد جامع دی ته وی چې لکال ته جمعه مز کیږي دا اوس کې یو سړی وای زه اعتکاف کې نه ما په خپل کمره کې نه اعتکاف کیږي څه محمد رسول الله په دور کې زنانو اعتکاف چې کړی دی نو مسجد نبوي کې کړی دی خپل خپل کورونو کې نه دی کړی اگر کفیق کتابونو ویل دي چې لکه خزه په مسجد قومها پختل قوم چې کوم دې محلي جماعت کې څه کول شي اگر که جامع مسجد نه یوم کولی شي اعتکاف بعض متأخرینو د شوم ویل دي چې په کور کې دننه په مسجد بیتها د خپل کور په جماعت کې هم څه دي کې نسته شي خو نه شي وشه صلات الاستقاط هم نه بزي استسقا له بام نزي جنازي له بام نزي قلار جمعه جمعه منزله یوم جمعه نه بل جمعه زیتام نشتله قلار او شپږه خو باسي جمعه کې تلاوت وکړي کنه چې وکړي نه کنه عبادت له برازي خو هغه متکبر له بکر دې تنه مقصد می دا او دی وګوره د خزو تکاب شته او نشته غوږ چېړوي د خزو اعتکاف شته او نشته فقها ویل دي فقها ویل دي چې جمعات کې تک راتلې شي و بډای خزا کوم دې تا جمعه تر راتلې شي جمعه کی چې کوم جنو ته خیمه به وې قلار دې پرته یو هیڅ بهتر دار چې خزه دې کوم نه کې هیڅ کا جمعه بډای خزه جمعه ته راځي ولی خطر خو نشته کنه بخاری کې باقاعده باب یې خدای امام بخاری چې بابو ها اقامت المرأه فی مسجد د سی عنوان دی غوانه وسیر شو لکه خزه جمعات کې پات کېدل ناغه یو تور خزه وا جمعات کې به پات کېدل او حضرت عائشہ رضی الله عنها نو زما خاله به راتله کله کله او دا شعر به ویلې یو شعر دی هغه به دا ویلې کنه چې و یوم الوشاح من تعجب ربنا الله انه من دارت الكفر انجانی او دا جمعات کې خیمه والي او جمعات کې په پاتې کېدل پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعتکاف تر وته نو دغه ګډ کې هم خیمه والي ده په دې ګډ کې هم خیمه والي ده په دا ګډ کې هم خیمه والي ده خیمه ډېر شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم شي یا رسول الله دا امهات المؤمنین کې خیمه والي اعتکاف تناظری نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم آل بر یریدنا ایا دا امهات المؤمنین د ثواب په اراده باندې ناشتي دي نو دا خو یو افتخار کوي یو راغلی د ناس ته نو دا بل جزام کینه ما دا بل جزام کینه ما نو دا او څه دغه نه خپل خیمام پرانیستا وزنه کوم دای ته هیڅ د سیده کو تلار سره د خزونه خزو یو تو پرانیزی دا خیمه تاسو شروع کړی دا ثواب اراده کوي که تاسو مقابله کوئ خو راتلون کې کال کې داګه سره وړه بیا قضای راوړه یعنی شل ورځې بیا چې کوم نه سره راتلون کې کال شل ورځې چې کوم نه خدا اعتکاف کې ناشته ها کچه ته د شي فتنې خطر او جمعه ته نشو راتلې کومه خزا وا کې راوي ښا کومه خزا چې جمعه ته نشو راتلې هغه د خیر د پکور کې دي څه کوي اعتکاف کوي په کور کې او ګټ کې دي ځان بل غلو ته ځي نو قلاره نو چې کله کومه خزه چې معتکف شو ک بوډۍ دا کو ځوان د مخاون به بیا ته نه نږدې کیږي طریقه خو بیا دغه ده کنه ک نږدې شو دغه اعتکاف بیا ماتيږي خلاص شو جایز دی مقصد ما دا لري جایز دی د زنانو د پاره په کوم ځای کې بهتر خدا دې جمعه ته دې راځي کبړې وا او که جمعه کې خطر د فتنې وا نو بیا دې ځان له پکور کې کینی کنه اعتکاف دې کوي البته خو خیر دې دا یو ضروري مسله و نو شو خلاص وي قرار و معین ربوا او چت زی توای او دغه ځای کې دا ربوا د دې قادیانانو نه دی نږدې وی تلې شي او کتابونو دا لیکلي دي خو چې جمعه څه وتا خوا کې نږدې نه تلې شي د جنې چې بالکل چې کوم نه ته ټول ورځ به بار ګرځي او ته مو تکیفي ها که زین لار شي نو موږ څه کوم که جنازي لږه او که پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې نه حکم دا غلي زین زین پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه راوته مگر مگر څه شي لپاره الا لضرورت الانسان یا حاجت الانسان بس او د سماجی لپاره بابا ته صرف او صرف بس ان که په ترو را ترو کې کچې ته مریضانو پښتنه سړی کوي کولی شي چې ورور څنګه هو دې کې بنا او په تلو کې مخې له یو مریض مخې له راغی نو ته ته خو د سماجی تر وانی انا چې مخې له یو مریض راغی ضرورت مرز نه څنګه یې دومره تاسو هم کولی شي خو دې کې ورته نه مریض ته چې ته بکینو چې به اوس کوم کنه بیا دشي کنه دا شي نشي کولای ویل کوم روزي روزي نو څه چې څنګه چی ها خو د شپې کنه خلاص ده فتقطع امرهم بینهما او ټوټه ټوټه کجو یا ایها الرسول اے پیغمبرانو کلو خری نو اوس دا کې شرک فعلی ده کنه یا ایها الرسول اے پیغمبرانو خری من طیبا من طیبا یا پاک پاک سيزونه وعملو صالح عمل نیکو کوي ان یز بما تعملنا فقط زمانی چې تاسو عمل کوي علیم دې پویګما زما په علم کې دې چې تاسو څه کوي و ان هذه امتکم امه واحده یقینا دا تاسو دین دی یو دینه دا حلال خړل او دا نه د الله توحید منل توحید بیانول دا ټول د ټولو پیغمبرانو یو دین دی په دې کې هیڅ دغه نشته تفریقه وانا ربکم ذو استاذ ربی ما فتقون زمانه ویریږي فتقطعوا امرهم او ټوټه ټوټه کړ دې خلکو خپل کاروبار لره خپل مینس کې زبران په ټوټه ټوټه کولو سره یعنی تاسو نسک دین تاسو نسک څه يهودیا شو څه نصرانیا شو څه مجوسیا شو چې چا یو شی حلال ک چا حرام ک د پیغمبرانو هغه دین پرې هوسته کلو حزب بما لدیهم فرحون ار ډله ناکار ډله دی ما پاغه څه باندې لدین چې دوی سره خوشاله دي فزرهم فی غمرتهم فری رجل را په خپل په ګمراهی کې غمرا گمراهی گمراهی کې ډوبېدل حتی هین تر یو وخت پوري ایا سمونه چې دا ګمان کې ان مان امید دوه یک نه چې موږ له مولات ورکو یا موږ اوس امداد کو په دې سامي مال د مال ودارنګ د زامنو نو ساری لهم فی الخيرات ولی موږ تاجی کو جو ته پاره په دې خیراتونو کې په دې خخه یعنی دا زما دوستان دي چې دیو چې کوم نه زړه دیو ته خیرات ورکو بل لا یشورون بلکې دا نه پويږي دا استدراج دی بلکې د الله عذاب لپاره چې زمينه مساعد کول دي ان الله جنا کنا کسان هم چې من خشیت رب مشفقون د الله دې نه مشه پیره کې پراته دي والذین کسان هم چې بیا تر بین د الله پاتون باندې یو مینو ایمان وروړي والذین کسان هم برب لا یشرکون الله سره بل شریک نه پیدا کوي والذین کسان یوتون ما اتو راتل کې پاغه سبانی چې جو راتل کې وقلوم په داسې حال کې چې زړه دویریږي انهم یقنن جو چې لاله بیم الله تبارک جون واپس کیږي یوتون ما اتو کوم عمل چې مسلمان کوي کنه سره دی نه بکې اسینه چې الله په کا په عمل باندې تماونه نشي یوتون ما اتو یوتون ما اتو وقلوبهم وجلا حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې دا دین مراد څوک دی مولانا یاس صاحب څه کولی جړل وای ولی جاړي مفتی صاحب تاسو کو ته ولی جاړي هغه جاړه ما پدې چې پدې تحریک سره دا ما کوم تحریک چې کوم نه راځتل لري د دعوت او تبلیغ کار اسی نه چې دا زما د پر عذابونه درځي زما د پر څه یعنی دا د عذاب ذریعہ جوړ نه شي زه پرې جاړم نو مفتی شفیع رحمت الله ورته وی چې دا ستاسو حقانیت بیونی هم د قدل الله تا چې کوم دا د عمل شروع کړي دا کوم تحریک چې شروع کړي نو دا د الله پر رضا ذکر چې تیری کې پدې کې ځکه قران کې الله والذین یوتون ما تو وقلوبهم مجله کم کار چې دیو کوي نو سره دیرینا نو دا یعنی سړی دی دا نه وای چې دا چې نو 100% زما لپاره د نجات ذریعہ دی بلکې دا وی چې الله په کې دې چې زما په نیت کې فرق راغلی زما په عمل کې فرق راغلی چې تر سبب د عذاب و نه ګرځي موږ خو څه نه دی کومځه سبب د عذاب نه دی کنه مون څه شي سبب د ثواب دی او د جنت ته تلو دی کنه کله کله چې یو سړی په منځ کې نیت خراب شي فویل للمصلین هلاکت د ذریعہ شو کنه شو د امون ډیر د شي درس قران چې کوم جنو دا خو ذریعہ د نجات دی کړه هلاکت دی د نجات ذریعہ دی نو یا الله پکا دریاکارې پوجا د بدنیته په وجه چې موږ سبب د عذابونه ګرځي الله په قرآن زمونږ د پاره د خلاصون حجت وګرځوا او نه د تبا کولو القرآن حجت لك او عليك قرآن ستاسو د خلاصون ذریعہ ده او یا د گرفت او دارنګ ده نیولو ذریعہ ده الله دې موږ ونه نشي والذین یوتون ما اتو وقلوبهم وجلا زړه یې ریږي د جو ولی په دې باندې ریږي ان هم الی ربیم راجون دا ځکه چې دیو الله ته واپس کیدونکې دي اولای کدا خلق چې دا چا په دې کې دایره وی چې زه سبا الله ته مخ مخ ته کیږم پیش کیږم با اولای کدا خلق یسارون فی الخیرات تادی کوي او جلتوالی کوي په خخ کارونو باندې وهم دیو چې لا صاحبونو دې د پوډان جوړان کیدو سره عمل کوي مخکې مخکې ځي کنه ولا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف نه ور کوم هیڅ یو نفس ته مگر خپل وسه مطابق ولا دینا کتابونه ازما سره کتاب شته مطلب دا عمل نامه چې کوم فرشتي لیکي یا الله محفوظ کې ارس لیکلي دي یان چې کو بالحق بیان کوي په حق سره وهم لا ظلمون په دې باندې باید څه ظلم زیاتیو نشي بل قلوبهم بلکې د دې خلکو زړونه کې غمراجن په دغه شان ته په غفلت کې پراته دي په گمراهۍ کې پراته دي ولهم شاجد پر اعمالنا عملنا من دون ذلك دي شرک نه علاوه نور هم هم لا عاملون دی هغه لره کوون کی دي یک نشده دو شد یو نه دی یار ډیر شي هم لا عاملون تر تم دی یار مونږ چتونه نه نو او سترګی نه لګي هم لها عاملون هم لها عامل نه ګرنا وینو مونږه چټونه نه پریدو خو چې کوم مقصودی چټ وی کنه هغه جواب هم کوو هغه دا سیاسي او تو بوتو وی نه هغه هغه پریدو خو د شي مقصودی چې کوم خبره د عام خلکو فائدہ پکې کنه نو دا غي موږ جواب کوو او یو سړی خپل لږ کوم دغه کوي کنه نو هغه موږ دومره اهمیت هم نه ورکو او یو سړی دا چې فرعون هم د خدای خوښو نو دا اوس دې باندې څه او کوم یو د شي د جامع لپاره فائدہ خبرې ما غو بیا موږ وایو بیا په ټولو بیا خیانت دي کنه دلته اوس چاره دي دغه نه نو دا کاغذونه د شي او دا چې دلته نه چې خدای غو دا غلط بیان کوي یا ورشته پاتام نه د دې هم څه بیگ فکر بل طرف ته تللی حتا اذا خزنا خی نور عملونم کوي حتا تر دې پوری اذا خزنا کړی چې زونی سم دا فیډالان یو ځل پر عذاب سره مترفین زونی سم کنه نو سبق صاحب خبره چې کنه یو تور را سره وي دا مترفین ټول می څنګه چل نه کرش کړي وی علاوه کړي وی نو دغه مترفین چې کله زونی سم دا فیډالان دا سرمایدار خلک لکه نواز شریف بي شرفه بلا عذابی په عذاب سره چې وزلونی سما ایزاهم یجرون غټ غټ تسبیح اخذ یو چې جزا پزا کوي پریادونه کوي ای چغه وهی تجرونا یجرونا چغه وهی لا تجرو اليوم چغه مو اوس بس ته کینا چغه مو لا تجرو اليوم انکم منا لا تنصرون یقینا تاسو چې من نازمانه تخلاصولو لپاره الله تعالی سره تاسو به امدادونه کړی شي نه به چې کوم نه دا تا گنج امداد کوي نه به چې کوم نه سره هغه اعجاز دی ها بل امام صاحب د سم دادو کی ګرځه وسه قد کانت آیا چی تطل علیکم یقینا لستل کی دلبا پتا بنیاتون زما فکنتم علا قابکم تن کی سونا تاسو په پوندو پوندو با پشاتلون کی وای اعتراض کون کی وای پشا باندې بس چتلې او زما صاحب پټی دی با درس به شروع او تبا پشا پشا وتلی راسی صاحب مستكبرين به مشروطي دي کوله د الله په کتاب باندې د الله کتاب ته غوږ نه غوسته مشروطانو سامرن او شپې بټي وی تناس وی وشا تناس وی او کسی بجې پوری والي تهجرون حق پرست بجې کمزلي کولې حق پرست بجې بجې ردی ویلې تهجرون قران بجې پری خوست تهجرون د الله پاک توحید بجې پری خوست او حق پرست بجې پری خوست هجر کنزل تاومي او هجران پر خوستلو تا مې تا جوړون دواړه صحیح دي افلام یدبر القول یا جو سوچ او فکر نه کوي د الله پر خبره باندې ام جاءهم ما لم یتابهم الاولین بلکې راغلي جو ته دا کتاب هغه چې نه راغلي د جون خو په پلارو نه کتا ام لم یعرفو رسولهم یا جو نه پیژنې خپل پیغمبر فهم لو منکرون دا دا ناشنا غني پیغمبر خو څنګه ناشنا سړی نه دی د دیو په نسل کې د دیو په جنس کې وسیدل سړی دی ام یقولون بی جنتنا بلکې را خلق وای چې په دې باندې لیوان توب دی بلکې راغلی دی دوی ته حق سره لیونه نه دی خو اکثر خلکو حق بدی شي اکثرهم للحق اکثر خلک د حق بد غنون کړي ولو اتبع الحق کتاب شوی وی د الله پاک دینه کتاب شوی دا قران کتاب شوی دا حق د چا اهوا هم د انسانانو د خواهشاتو که دا حد د انسان د خواهش تابع وي کنه نو دی براته چې ته دشي بیان وکړه دی به چې نه ته دشي وایا نو دی به د دشي وکړه نو بیا چې دنیا به درهم برهم وي کنه لفظ د سماوات والارض فساد راغلي اسمان از مکه کې یا ولوی توال حق کو خدای پاک تابعدار وی علی یاذ بالله د دې خلقو د خواهشاتو چې دغه چې کوم نه کو اولوہیت مرتبه چاله ور کړې وي مخلوق لا نو لفظ د سماوات ولا زو من فيهن لو كان في ماليات الا الله لفسدتا بل اتیناهم بذکرهم بلکې ما راوړې دي دیو ته پندونه شد دیو هغه د خدای قران دی فهم دا ظالمان ان ذکرهم خپل هغه نام ناموس نه راز کوي که دیو په دې قران عمل وکړي خو دیو ځلې په دې کې شرافت دی دیو په دې کې عزت دی خو دیو خپل هغه شرافت او نګنامه نه داخل ګری راز کوي ان ذکرهم مورزون د خپل پند او نشان نه خپل نګنامه نه دیو څه کوي یارا راز کوي فيه ذکرکم افلا تعقلون دې کنه دې دا ذکر دې کنه ام تسلوهم یا تجون غفتنه کوي د مزدوري فخراج ربک مزدوري درابستا خیرون دا غره دي وهم خ... وهو خیر الرازقین الله بهترین رزق ورکون کړي وهو خیر الرازی وانک لتدعوهم او یقینا ستا کارداري چې دعوت ورکړي خلکو ته اله صراط مستقیم هغه نه غلاري طرف ته ستا کارداري چې نه غلاري ته خلک را بلا و ان الذين يكنا کسان چې ایمان وروړي په آخرت باندې یعنی صراط د خدای د لارې نه د الله د دین نه د الله د کتاب نه لناکبون او وختون کړي مخړون کړي کار کول دي تضرر فریاد کول دي الله ته نه جو عاجزي وکړه نه فریاد وکړه حتا ته دې پوری ځا فتح نه لې باب ان کله چې کلاو کما به تګم په جوبان یو دروازه دشي دروازه چې زو عذاب شدید سخت عذاب خواوند اذا هم ناس بجو فی بدی کی مبلسون امید شي وهو الذی الله غزا جان شاه پیدا کړی تاسو پر اسما وګونه ولاب سره سترګي ول افیدا زړونه قلیلا ما تشکرون ډیر لږ کسان دي هغه چې تاسو شکر وباسئ تاسو شکر ډیر کم دی ایا شکر استون کې ډیر کم دی او هو الذی الله غزا دې زرا کوم پیدا کړی است تاسو په موږ کې ویلې تو شنو خاص هغه ته هغه ته تاسو راغونډول شي او هو الذی الله غزا دې یو هی می تو ژوند دی کول امر کول کوي ولهو د خدای په اختیار کې بدل دل را بدل د شپه ورځ ولی عقل نه کوي بل قالو بلکې د خلق به ویل می سما قاله پشان دا چې ویل به پخوانو قال ویل با ایزا منا کله چمړ شو وکنا ترا من خور شو و ایزا من اډو کی شو اینا لم ابرسنا ایا من برا پر تکول کیګو لقد وعدنا یقنا وادی شوې دی من سره وا با نظم د پلارونی کو سره جدا وادی دی دا خبرې من قبل مسجد دی نه ان هاذا نه دی دا دا خبره چې قیامت شته او دا شی دی پلان دی دا نه دی مگر الا ساتر الاولین کسی د پخوانو دی بخوانی خلق افسانی دي نور هیڅ حق نه لري د دې خلقو د عقیده وا قل وایا دلیل لمن الارض دازنه کده چا په اختیار کې چلی نه شو په دې منګي څو دي داد چا دي ان کنتم تعلمون که تاسو پویږئ زما کده چا دا ها زما کده تاسو تاسو نه موحدین نه نه کوي الله پاک تاسو دې چا نو کا د مشرکو نه تاسو کا و د ازما کده چا دا مشرکان بزر دي چوي لله الله دنو د الله دنو او یو سړی چې کوم پیر بابا له رحمان نغواړي هغه د تپوزو کاغه نه تپوزو کدا کوټه در چا در کړې وي الله را کړې ده او غواړي د پیر بابا نه والی وی پیر بابا څه کا زمونږ نه کړی وی معاف کا بل ور یو چټې د شرالې غلو پیر بابا زمون سره نکړي او ته مالي سره سوال د کومه چې پیر بابا معاف کا چې دې شي الله په معاف کړی وي تا به نه کوي ما بګي ما تل خو جان سي ها چې دې زمونږ هم نه کوي څه پته لګي ها او کنه ها کسړې الله دې وبخي خو موږ د پیر بابا سره دښمنی خو نشته خدا پیر بابا ته چې څوک خدای حق ورکړي دا اوس از موږ دښمنی ده که څوک چې پیر بابا اولویت درجه ته رسید د دې خلکو سره زموږ دښمنه پیر بابا علی رحمت سره زموږ سره دښمنی ده او هغه خو دنیا نه تللی هغه خو دا نه ویل چې تاسو ما نه غواړی کنه سیبا نور نه چې وایي چې باوی څو نور پیر بابا نه علاوه چې نور څه نه غواړي هر څوک دی چې خدا چون چې هغه مشهور دي نو او موږ ځکه دا یادو غني هر څوک چې غیر الله نه غواړي نو دا څه تحت الاسباب نه ګوره ما فوق الاسباب هغه مشرک دی تحت الاسباب هدي ته وایي چې د دکان نه یو شی لکه راکا دا غو اسباب د لاندې دي دې ته شرک نه وایي او موفق الاسباب نو ته بنده نه غواړي د مخلوق نه کل لله سيقولون لله دې ته دلیل عقلی اعترافي وایي ښا الله ولی نه یادای دا الله دین ولی نه یادای ولی پن اخلي قل ویا من رب السماوات رب د اسمانونو څوک دی دو ورب العرش العظیم او خاوند رب العرش العظیم څوک دی و د کوم طرف نه په تاسو جادو شوی دا و په کوم طرف باندې تاسو باندې لیوان توب راغلی دی تسحرون جادو تسحرون ای تخدعون تاسو چا دوک کړی استئ تاسو چا ډول استئ د دې دیننا بل اتنا بالحق او یقین بلکې موږ راغلی یو جو ته حق سره مطلب ما حق را لګل دی پیغمبران را لګل دي کتاب را لګل و انهم لکاذبون دا دروغ وایي په دې شرکی اعمال سره اقوال سره دروغ وي من تخذ الله من ولد نه جن ولي الله فزان پر سن ایبانا اتخاذ الولد باندې رد ده و ما کان معه من اله او نو د الله پاک سره ملګری بل اله ولی کبل فرض وي لا ذهب كل اله بما خلق خامخبه وړي وي كل اله هر یو خدای بما خلق خپل مخلوق خپل مخلوق په شکړې وي څه وسه کړې وړې به وي لا ذهبه تلې به وي هر یو اله خپل مخلوق سره ولا الله لوی بکړې بازو په بازو باندې خود نشته داسې کنه سبحان الله عما یصفون پاک دی الله لره دا هغه څه چې دی بیانې الله پاک دی دا هغه څه چې دی بیانې عالم الغیب الله په غیب هم پوهه دی و شهادت په حاضر سلام الله پوهه دی فتعال د الله نو هیڅ پټ نه دی کنه زما استاد نظر نه چې کوم غیب او شاهد دی هغه الله پوهیږي الله اکبر عالم فتعال اولید الله په وچت دی اما دا څنګه چې شو ګنجو شرک جوړي الله په سره چې چا حصدار پیدا کړی الله دې نه دی قل و ربی اما ترینی اے رب زما اما ترینی کته ما تخه ما غذاب لدا چې یو دونه دی خلکو سره وعده کېدل شي کما عذاب چې وعده جوړ شوی دی کدا زما په مخ راځي الله پاک ما مګر زوات القوم الظالمین په دې قوم ظالمانو پر پر ټولای کې اللهم اذا رت بقوم الفتنه فقبضني اليك غير مفتون حدیث کې راځي پیغمبر سم به ویل کله یا الله پوکا که په یو قوم باندې چې کله عذاب راځي یا الله پوکا ماته مخ کې بوزي یو معنا ده د شیخ قران رحم الله به معنا کوله کله چې اراده وکړي په یو قوم باندې یو امتحان فقبضني الیک غیر مفتون یا الله پوکا په دې امتحان کې به ما کامیاب کی او فی القوامما دنیا نه بوزا امتحان کې کامیاب شوې نه ناکاما دلته هم دارغه یا الله پاک ما خو په دې ډول کې مشماره په دې ډول کې ممرا ولا اسینه چې په دغه کې را نشم کنه خدای آزاد نه بسړې یری کې خامخا کنه او ما تعالی چې کوم دین الله پاک تعلیم راک ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وان الله يكلم غلا په خبره باندې په دې خبره چا نوریا کته ته خو ایمان ایدو مغازو چې دې سم وعده کو لقادرنا منګه قادریو ادفع بالتي یاس دفع کا ساکار بدای دفع کا بالتي هغه خبري سره چې یا سما خپل خبره ده توحید خپل خبره ده او دانګي تعاد پیغمبر او د قران د خپل خبره ده او دانګي چې کوم دینو سنت کلی خبره ده او دا دغه کلی خبرې دي رات کا پرې سره شرک بدعت دارنګي چې ګندنه منافقت وغیرہ وغیرہ دا ټول صحیح ادینو دفد سیئه بی سیئه بنی ښا دفد سیئه په پسی بالحسنه دفد سیئه گناه شرک او بدعت فسق فجور دا دفع کا پس باندې دفع کم په حسنه سره دا بګه کنه هي حسن حسنه سره کلمه توحید حسنه ده اتباع سنت حسنه ده قران حسنه ده نحن علم منغه خپویګو بما پاوت باندې صفون دي چې بیانې ا کدام ویل شي یو سړی تا ته کنځلې کوي نو ته داغه دغه په کنځل مور کوا بلکې څه وایا یو سړی ته کنځلې وکړې ستا د دې دې کوم نو ته چې خلونه نزار شما اے خلونه نزار شما خلو خو تعالی الله دې په نو دل چې کن ته خو بیا وکا اے خلونه نزار شما ته خو بیا بیا وکا هغه چې دینو خریجتیا د وجنه به بیت خپل ځان ته شیخ قران به ځان ته بچو وی دا تا ته کوم دل کنزل کړی وای نو دې ته بزان ته څوې د الله به وای کنه ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن عالم منګ خپی جنو بما یسفون باغ څه باندې دی بیانې وقل وایا ربي ای ربا اعوذ بک من همزات الشیاطین یا الله ز پنانی سم پتا پوری د سره من همزات الشیاطین او شر او وسوسه د شیطانانو نه هغه شر کی واقع کول د شیطانانو نه همزات الشیاطین دا څه شی دی شیطان چې کوم دینو دغه کوي کنه پوه نه شي پټ پټ وسوسه غورځي د انسان د گمراه کولو لپاره نو دقه چې کوم دینو سره همزه لغت کې د فکول ته ټیلوالو ته وایخه ټلوال ته وای نو معنا خو بس داسې وکړو یا الله ز پنانی سم په دا بوري ټل نا ټل کول د شیطان نه نو شیطان څنګه ټل نا ټل نا ټل کې سړی ها وسوسه چې دوکا چې دوکا کوي د پاره د گمراه کول یا الله دې نه پنا غواړم واعوذ بک پنانی سم په تا پورې ربا د دې خبرې نه چا یحضرونی دې د پاچز ما خواته دې حاضر شي پڅه بسوئن پس عذاب سره په مصیبت سره په تکلیف سره الله پوکا شیطان د گمراهی نه مو ساته او د شیطان د حاضر دل نه مو ساتي چا چې نه چې پریانه مینه کې حتی تر دې زاجا کله چې راشي احد او یو دونه الموت مرګ قال وی بارا برجونی اے ربا واپس میکا واپس میکا واپس میکا دا ارجو صيغه جمع د پر تکرار د صيغه امر دی مکرر کول لپاره څه وي ارجعوني پوه نشي قفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی بسخت اللواء بین الدخول فحاملی د قبلی نه ده الته کی دا خلق وی لغوی نه قف قف پر ځان سره خطاب کوي ودریګا ودریګا نو دغه صيغه ده تسنیه سره تعبیر وک تکرار د تاکید لپاره قف قف دنه څه جوړ کړ ها قفا دلته هم دی ارجونی ارجونی ارجونی په یو خبره تسلی نه کیږي خدا وی الله واپس میکا واپس میکا واپس میکا متعبیر وکړ جو سره یا خطاب دی هغه مدغه تا چې کوم حفظه دي او عادت څوکیداران د جهنم دي یا چې ګندل ملک الموت ته دغه اعوان دي هغه ته وی ربي یا ربا ارجعونی اے ربا نو ارجعونی تاسو ما پریدا وای خطاب کو چاته کوي اے ربا خطاب الله ته وکړو او دلته کې اوس چې ربنا حکم چاته کوي او سوال چاته کوي مالک الموت دغه ملګرو ته ولی ولی ته سوال د مراجعات کوي لعلی اعمل صالحا فی ما ترکتو شاید چې زه عمل وکم نیک عمل فی ما پاغ مال کی ترکتو چې ما دنیا کې پریخه هغه عمر کې چې ما د نکمانه دنیا کې پاتې شوې ده فی ما ترکتو هغه جیدات کې چې ما پرې خېده دنیا کې خیراتی به ورکما الله کلا اس کله داس نش کېدل انها کلمتون دا یو خبره ده او ته به وای او استاد داخلین روتله و می ورائهم دینقین اخوا د مرګ نه دی خو برزخ یو برزخ تا الی یوم تراغه وخت پورې چې دی په پورته کولې کېږي با پورته بکړې شي مطلب څه دی قیامت پر بدل ته پروتي فایزا نفقا کله چې پوکې واله شي به سورې پښپلې کې فلا انصاب بینه نو بیا به تپوس نه سبونه نه کیږي الته کې تپوس د څه شي نشتا نسبونه نشتا نو دا کم نفخه ده نفخه فی سور هغه ولنې ایا دویمه نفخه فلا انصاب بینه یومین ولا تساءلون او نه با دغه ځګیو د بل ته تپوس کولی شي تپوس باندې یو بل نه او یو ځکه وی چې تپوس به کیږي تپوس به کوي او د بل نو دلته وی چې تپوس به نشي کوله حالات مختلف دي په یو حال کې به دومره ورخطای چې تپوس به نشي کوله او یا چې کوم دینو زمانہ بدل شو نو یو زمانہ نفخه الله سره ولا تسال او نفخه ثانیه چې کله محشر تراجم شنو بیا به یو د بل نه تپوس ایا په محشر کې تپوس نشي کولای جهنم کې په تپوس کوي ما سلککم فی سقر ما سلککم فی سقر تپوس به بیا غځي کی وی یا لا یتسالون اکبر باز نو یتسالون دې کنه اکبر باز مړه باز یتسال دته ولا یتسالون یا مطلب دا دی لا یتسالون تپوس به نشي کوله د ترحم د رحمت نشي کوله څه نشي کوله د رحمت نشي کوله ته بشافه نه چې تاسو څوک ها ها خلاص بدی کیږي او ولا يتصاب د رحمت په نشي کول اما د دې تاسو یو بل نه به وکی چې یار تاسو عمل کول څنګه دا خو د رحم تاسو نشته فمن ثقلت موازینه د چا چې تل درانی شي د اعمال صالحونه دا خلک به کامیاب و من خفت موازینه د چا تل چې کوم د اعمال صالحونه سپک شي فولایک دا خلک چې کوم دي الله جنا خلک دي خسرون فزام توانګه جوړي خپل ځانونه په جهنم کې به مشي د بيزي سر دې لیدلې ده پور باندې چې یې یا د ګړي سر چې پور یې خي په دې ور کې تورا تو کې دا شونډه پورته یو د الله دې شونډه کته زور کوي د قرنګي د جهنم چې دینو دا شونډه په پورته سره ته خطلې وي دا الله دې شونډه چې د نامي ته رسیدلې کالح الله دې موږ تاسو ساتي علم تکون التبه تپوس بیا کیږي د دغه جهنمینه با په دغه واقعدا تپوس کیږي علم تکون آیات تطلع علیکم ایا نو لستل کېده با آیاتونه زما په تاسو باندې درس قران کې د چتا علم تکون ایا نو آیاتونه زما لستل کېدل په تاسو فکنتم تاسو وی بیا د غیر پر تکذیب کوونکې دروغ غنون کې تاسو چې پری د مړه د خپل جادو په خی څه کوي د خپل جادو په خی قران ته څه ویلو جادو پوښي دلته باز حضرات چې کومه ما د پر ویلو چې مولوی شیخ خپل جادو پخای قران د جادو وی ظالمان ولې کوي چې نه خودم نه کوي کنه که تاسو تعالی په توفیق نه درکړې د اوریدلو خو د کیناستو خو قران د جادو خو مو یې سړې په دې باندې شي کافر کیږي د خدای بندګانو یقین بو کوي په خدای یقین کوي د الله په ډیر غټ غټ ګناګاران یو موږ هم کنه معصوم خو نه یو کنه نو ټیک دا من کې به ګناهونه عامي ډیر چې کوم نه د خدای ګناګار وي خو الله ته سوال کو یا الله پاکه معاف کی یا الله پاکه تا نه مغفرت غواړو یا الله پاکه ته معاف کی چې کله موږ معاف نه کی والله ک جنت بوې موږ تاسو وڅکو نه وي ان د الله رضا کول مقصد نه وي نو هغه زین رضا زما سیبا او دلته کې چې کوم دنو خو ته هم پخېږي کنه او کنه او آل ته هم پخېږي ته وکړه وکنه آل ته بناسي قلاري بچوي ها خو جادو قران ته جادوګر وای سړی چې کوم کافر کیږي دا تاسو اسی زما یو قسم درد د زړه د درد نه یو اپیل ووري چې دا خبرې مکوي ښا بس قران دې د الله کتاب دې د الله د رضا لپاره مونږ وایو هیڅ لالچ مونږ نه کوو الله دې نه لالچ لري کې راولي او نه چې کوم نه بل څه غرض او صحیح نیت دې الله مونږ ته نصیب کړي یا تا باندې نه لوستل کېده د خدای آیاتونه د الله کتاب نه بیانې ده او فکنتم وی تاسو بیا تو کذبون دا غي درو غنون کې قالو